سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی صورت تا صورت المجادله ویل کیږي په کسره د دال سره مجادله او په فتحې د دال سره مجادله ورته ویل کیږي د دین علاوه دی صورت ته صورت زهارم ویل کیږي او قد سمع الله ورته ویل کیږي تمام صورت مدنی ده ما سوا د ابتدایي لس آیتونه چې هغه مکی دي او دا قول د حضرت عطا رحمه الله ده او ابن حزم لیکي چې تمام صورت محکم دی ما سوا د دولسم آیات نه چاغه منسوخ دی په دیار لسم آیات او بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې ترغیب د انفاق او اوس دې صورت کې طریقه د انفاق الله ذکر کړي او بل دا چې مخکنی صورت کې ترغیب د جهادو اوس دې صورت کې بیانې کې زجر منافقین ته چاغه سره د مجاهدینو په درمیان کې اختلاف پیدا کیږي او بیا داود صورت زجر دې منافقین ته چې هغه تنظیم کې فساد پیدا کړي د مسلمانانو په درمیان کې فساد راولي او اختلاف راولي او دا زجر چې کیږي دا پښپغو طریقو سره کیږي بیا خلاصه د صورت صورت کې درې آیتونه درې رکوګانی دي او 22 د آیاتونو تعداد دی 473 د کلماتو تعداد دی او 1792 د حروف تعداد دی او بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو لمنه باب آیت نمبر 13 پورې دی والله بما تعملون والله خبير بما تعملون ابتدائی آیات کې الله مسله د زهار ذکر کړي ابتدائی سلور آیاتونو کې او د رسم باطل تردید وکي چې چا به زهارو کو ایجاب او قبول سره خو اجنبیا خزه کیږي لیکن په زهار سره خزه چې دین عام ور کیږي نه ان امهاتم الا الله ولدنهم او بیا به وسرام چې د آیات نازل شوه باردوس ابن سامت رضی الله تعالی عنہ بیوی و حوله بنت سالبان خان و سره زهار کړو اوس چې دین واګي وسره زهار کړو او دوس ابن سامت رضی الله تعالی عنہ مزاج کی سختی و دا سختې په وجه باندې معاملہ دی نوبت دراله چې زهاري وکړو انت علیه کا زهر امي بیا په دې معنی خپېمان او زکه په زمانه د جاهلیت کې وت ام زهار چې دینو دا مستقل طلاق ګڼل کېدل او بیا به همیشه د پاری بیبي بی حرام و نه به درجه د مور بیا ور کوله دا یو باطل رسم الله د دې رد کو دی آیتونو کې حول را نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته یا رسول الله چې زه مالداروم نو نو اوس ما سره واده وکړو زما مال یو خړو چې زه خوبصورتم نو ما سره واده وکړو زما حسن یو خړو زما خېټه چې دین واغې جارو کړ دنیا بچی ما نه راړل اوس چې بډای شلم او په صورت اسلم د غرنګ مال می ختم شونه ما سره زهار وکم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر وینځو بخاری کې مکرر روایت ده ما نیم سر وینځل او نیم مانو وینځل او دا مظلومه زنانه راغلی او دروازه کې ناست او شکایت کوي خپل د خاون دا وجه قران کې الله فرمایي ادعوني استجب لكم ما نه غواړې ز قبولتیا کوم مانا دا چې تاسو فریاد اور هم زه تاسو قبولتیا هم زه کول شم دیو جن علماء لیکي چې سمعا اوریدل سره د قبلولونه الله داغه فریاد واورید او بیا قبولم کو امت باندې الله آسان دی راولې کله خصوصا خواندان باندې یقینا قبول کړه وینا الله د هغه زنانه تجادل کام چې بحث کو تاسو را فی زوجها مبارک د خاون خپل زوج نه مراد اوس ابن سامت ته او التين مراد چې دینو حولا حولا بنت ثعلبه ده رضی الله عنها تجادلو کا جدال ویل کېږي نزاع عملی ته دلته کې مجازن چې دینو قولی مراد دی وتشتکی الى الله او ګلای کو نه د خاون الله ته شکایت اصل کې لیکي اظهار د غم کول چې وطن ډیر غمجن وي او ډیر پریشان وي او چاته شکایت وکیم د مقصد د باره چې زړه تلک سکون او آرام ملو شي لکه یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې ډیر غم راغیم نو یې فرمایل انما اشکو بسی وحزنی الی الله زه خپل شکایت کار کوم الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل حرمت علیه تا خپل په خوان باندې حرام هي او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجتهاد وخه او دې اجتهاد کې ثابت ته واقعي حرمت وکنه زهار کړه دې نو خزه په خوان حرام ده ترسو پوری چې کفاره نه ور کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د اجتهاد مطابق فرمایل حرم تی علی نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې حرم تو علیه فقالت اشکو الی الله حاله چې ځا خپل شکایت کوم الله تعالی التنه به حل راځي الله دا غي تعبیر کو تحاور کوما سره ان الله سميع بصير بشک الله اوریدون کې دې لیدون کې دې سميع بصير چې دا د متشابهات نه دي ښه او د دې بیانې درې صورتونه چې چا زهار کړي دي نو اوس به د حرمت نوځي په دریو صورتونو کې او صورت سره ا کسان چې زهار کوي منکم د تاسو نه من نساء مخبل زنانو سره مراد د دین چې دینو جما ده تشبیه ورکی محرماتو کې یو زنانه سره چې هغه په دمانه همیشه د پاره حرامي ښه همیشه د پاره او دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب دی انت علی کظهر امي وی یا انت علی کظهر اختي وی خور سره تشبیه ور کی یا مور سره یا خورزي سره یا ویری سره چې دایمي حرمت بیا نکاح سره همیشه د پاره نه کی دا بیا زهار شو او بیا یوایس تشبیه چې دین ملا سره نه ده بلکې هر هغه اندام چې داغه کلاول حرام وي ما هن امهاتهم ندی مین دي ددو ځکه په الفاظ باندې خزا مور کیږي نه اگر چې په الفاظ باندې اجنبیه خزا کیږي ایجاب ور قبول کی حجاب ور قبول سره چې نو اجنبیا خزه کیږي لیکن په الفاظ باندې خزه مور کیږي نه ان امهاتو من الله وردنهم الله رد کی پدریو طریقو دغه رسم باطل ندی مین دې ددو مگر آغا چدوی راوړي دي دې کې خې اظهار د قباحت ته خان چې دا ډیره ناجایزه خبره ده چې ته د خزي تشبیه چې د مور سره ورکړي منکر خبرې ته لیکيږي چې هغه شرعن او عقلن هر اعتبار سره ناجایز وي بیا ورپسې الله فرمایي وزورن او سرګن دروغ دي خان دا خبره د حقیقت نه بالکل خلاف ده زکه د مظاهر دا مقوله چې دینو دا جمله خبریه ده چې تشبیه ورکین کې چرته دا جمله خبریه شي ظاهر ده چې خزه چې دین هغه مور نه ده کنه او که جمله انشائیه شي نو په دې وینا باندې دا خزه چې د مور کېږم نه په دغه بنیاد الله فرمایل بد خبره ده او د دروغ نه ډک خبره ده وان الله لعفو غفور الله اوس تفصیل بیانای د کفاره د زهار او درې صورتونه به الله ذکر کین او دې کې اصل مقصد نه چې زهار سره ګوري ابدي تحریم نه راځي بلکې کفاره راځي کفاره عارضی تحریم برازیم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حولی ته ویلو چې حرم حرمت علیه تب خوان حرام ای د اجتهاد کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصابت وکړه او هغه اصابت او ظاهر پسې دي او يعودون نه مراد چې دینو واپسی اخلي خپل وینا ته چې کفاره د زهار به ان راضي چې دوباره و یا خپل بیبي تانتی علیا ک زهر امي لہذا که یو ځلې ویلی نو په دې بس کفاره د زهار نه راضي دا مذهب د اصحاب الظواهر دی لیکن دا مذهب چې دینو د امت چې کوم مجتهدین او محققین علما دا غینه خلاف دي خان دوی مذهب د امام مجاهد رحم الله دی هغه فرمایي ثم يعودون لما قالوا زمانه د جاهلیت کې زهار کړو او په حالت د اسلام کې بیا زهار وکړو نعود نه مراد چې د عود په اسلام دی نو که په زمانه د جاهلیت کې کړو بیا اسلام راړو الاسلام یا الاسلام یهدی ما کان قبله سره چې دینو هغه مخکنه زهار لاړ دغه په زمانه د جاهلیت کې په زمانه د کفر کې کړو داګه کفاره به نشتی ها کفاره به علی کې چرته بیا په زمانه د اسلام کې زهار وکړو او دریم قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او د نورو امامانو دی هغه فرمایي چې ثم يعودون عود نه مراد چې دین وتی ده د قربت اراده ده د مقصد د باره چې بیبي حلال شي نو دیو جن یعودون اپ مان ما تولو چې خپل قول ما تول واړي چې زهار کړي دي نو هغه زهار ختمول واړي او بیبي ته نږدې کېدل واړي نو دا نږدې کېدل به ال حلال وي چې کړه دې کفاره ادا کی سلم مذهب د عبد الله ابن عباس دی امام بغوی رحمه الله سلم جلد صفحه 305 کې لیکي چې يعودون من د پیمان دیا دی بیا پیمان شو خپل په دې قول باندې فتحرير رقبه من قبل ان يتماسا په دریو صورتونو کې لومبنه صورت هغه دا چې آزادول دي په دوه باندې فعليهم تحرير رقبه آزادول دي په دوه باندې سټ من قبل ان يتماسا مخکې یو ځای کې دلونه ایا تماس دا جما کنایه د جما نه ده معنی دا چې قبل التحریر چې دین جما به حرام وي سو پوری چې غلام آزاد کړي نه علما لیکي چې دې کې بیا آسان دیا ده تحریر د رقبه چې دی نو دا مطلق دی خان او قانون دا چې یو حکم مطلق یو نه خپل په اطلاق باندې جاری کیږي هغه ته مقید کول نه شي ځکه مقید کین عطا قیاس وګنه نو قیاس خو ځنی شي دی او اطلاق د قران چې دینو دا اطلاق د قران چې دینو دا قطعی دی قطعی ستا په ځون سره چې دینو کتاب الله مقید کې دی نشي دیو جن علما لیکي خصوصا احناف فرمایي چې تحریر د رقبه چې دینو دا مطلق دی دا پدې تو عزو نبی هي چې تاسو ته نصیحت کې دي چې پدې واعظ هغه تقریر ته لګيږي چې آی کې زجر یو پای کې من نه ښه دلیل دې باندې خبره باندې چې دا کفاره چې مقرر شي دا زجر دی ښه رټنه الله تاسو په عمل نو خبردار دی نو صلی الله دویم صورت ذکر کین فمن لم یجد هغه سره چې بیا نه مونتم غلام آزادول یا په دې اعتبار چې طاقت نه نشتی غلامان په معاشره کې شته خو لیکن د طاقت نشته د انګستو د آزادولو او دیم صورت نه چې غلامان شته نه په معاشره کې او قربت به هم نه کوي بیبي ته باندې نږدې کیږي که چرته ناغه یو کلا یا بیبي ته نږدې شو بیا با سرینو روزه نیسی او بیا فتح القدیر کې لیکي علامه ابن الحمام رحمه الله د هدايه شر ده آی کې لیکي چې روزه اگر چې عذرن ما تکلخم د عذر په وجه روزه ما تکړه بیا به مسرینو روزي نیسی ځکه دا کفاره چې دینو دا زجرن په دمان راغلی نه دول نه قدرې کړه د الله د نعمت او دویم شرط ورله دا دی من قبل ان یتماسم مخید یو ځکه دلونه کله یو حکم را لګل دی نو داغه د اسانتیا د پاره الله رخصت را لګل دی بیا هغه پسې بیا رخصت ته بیا رخصت ته هغه مثال لکه موز دی ولانه شکر پناسته وکړه پناسته نه شکر په اشاره وکړه د بدن اشاره الله فرمایي فمن لم یستطع لم یستطیع مراد بدنی طاقت ته چې چا طاقت نو بدنی دروځي نیولو روزه نشو نیولې بوډا د ضعیف دی یا بیمار دی د بیماری په وجه طاقت نشته چې دوه میاشتې روزي ونیسي یا ځوان دی بوډا نه دی بیماروم نه دی لیکن شدت شهوت په وجه باندې طاقت طاقت نشته چې د دوه میاشتې روزي ونیسي الله دلته کې مسله اسانه هغه دا فیتام 60 مسکینا نو طعام ورکول دي شپېتو مسکینانو لره او بیا که تاسو خیال وي دلته کې الله کریم ابتدایي دو سوراتونو کې حکم لګی من قبل ان يتماسا من قبل ان يتماسا مخکنی دو صورتونه چې د نوغې مقید کړی دی من قبل ان یتماسا سره توجه او دا صورت چې دینو دای مقید مقید کړی نه دی دلته دانی دی چې من قبل ان یتماسا دای مطلق پرې کړی نو حناف لیکي چې دا مطلق ګورې خان دا ته په مخکنو دوه صورتونو باندې قیاس کول نه شي ځکه قیاس خوستان کار دی او قیاس خو ځونی دی فمن لم يستطيع فيطعم 60 مسكينا دم نسی قطعی دی او نسی قطعی چې دی نو هغه ستا په قیاس سره چې دی نو هغه مقید کې دی نشي بیا جواهر القرآن کې د پیندې شیخ رحم الله لیکي چې فیتام 60 مسکینن شپېتو مسکینان لروټه ورکول داګه بیا درې صورتونه دي یو صورت نه چې یو مسکین دی هغه لاش پېته شپېتره چې د دوه وخت هم په مړه خېټه خوراک ورکول یو صورت دا دی او دیم صورت دا چې شپېته مسکینان راولي او اول چې د رزق کې دوه ټیمه خوراک ورکي او دریم صورت نه چې شپېته مسکینان دي او پای کې چې دی فی مسکین نه چې دی نو پونه دو سیر غنم یا دای قیمت ورکی دا درې صورتونه جواهر کې لیکي مظهری کې هم لیکي فمن لم یستطيع هغه څوک چې طاقت نه وو دروځي نیولو فیتام 60 مسکینا نو خوراک ورکول نش پیتو مسکینانو لرام او دوران اطعام چې دینو مجامعات حلال دي خان مسکینانو خوراک شروع کو نو د کفاره شروع شو خان اوس دنه چې دینو مجامعات حلال دي ذالک لتؤمنو بالله ورسوله الله دا احکامات د زهار چې بیانوم دې مقصد د پاره چې تاسو خپل ایمان قائم وساتئ باغی باندې عمل وکړئ نو ذالک کی اشاره چه دینو کفاره ته ده او کفاره چه دینو عمل ده نو محدثین بیا دی جملې نه استدلال کوي چې ایمان عمل دی خان امام بخاری رحم الله دین استدلال کوي چې اعمال چې دین دا ایمان دی ځکه ذالک کی اشاره چې دین هغه اعمال ته ده امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې عمل چې دین دا ایمان نه دی خان دیو جن ما تاسو ته معنا وکړه چې تاسو ایمان قائم وساتای د ایمان حفاظت وکړي ایمان جدا دی او اعمال جدا دي ځکه ایمان چې دین دا خو بسیط دی او کوم شی چې بسیط وینو آی کی تجزی نه په دغه بنیاد معنا بداسه کې ذالک لتؤمنو دا احکامات د زهار چې دین دا دې د پاره چې تاسو ایمان قائم وساتئ لتومنو چې تاسو ایمان راړې په الله باندې او رسوله دا الله پر رسول باندې وتلک حدود الله الله اخر کې فرمایي چې دا احکامات د الله دي دغه حدود جمع د حدن حد اصل کې لیکي متعین زیت متعین زید نه پکې کمې کې نه بزیاتې کې ځکه که کمې کې نو هغه تفسق ویلې کېږي او که زیاتې کې نو هغه تبیا بدعت ویلې کېږي او دا دواړه کارونه خطرناک دي خان وللکافرین عذاب الیم اشاره انکار ته ده په دغه بنیاد الله ولل کافرین وی خان چې څوک انکار کوي د دې احکاماتو ظاهر چې منکر د الله د احکاماتو کافر دی لهدا نه مرجع استدلال نشي کولای وللکافرین عذاب الیم او کافرانو د پاره دی عذاب درناک د دې زجر او تخویف مستحق دي یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله د احکاماتو او د رسول د احکاماتو علما لیکي چې مخالفت یحادون مخالفت ته لګي او بیا مخالفت په دوه قسمه دي یو مخالفت هغه دی چې هغه پټ مخالفت وي سرګن مخالفت نشي کوله نو پټ مخالفت کې اکثر منافقین مبتلا دي په دغه وجه سورته توبه کې الله د منافقینو چې کوم قباحتونه ذکر کړی دي نو پاک قباحتونو کې یو قباحت دا دی لم یعلمو انه من یحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم آیا دا منافقین نه دی بوا چې څوک پټ مخالفت کوي د الله د دین او د الله د رسول نه یقینا د لپاره ور د جهنم دی نو محاده ویل کېږي پټ مخالفت ده دویم قسم مخالفت ته جاغه سرګن مخالفت ته هغه ته بیا محاده نه ویل کیږي هغه ته بیا مشاقه ویل کیږي نو دا مخالفت چې کم سرګن دي نو دا بیا په دوه قسمه دي یو د امیانو مخالفت دی او دویم چې دی نو د مليانو مخالفت دی نو د امیانو مخالفت چې دین هغه بغیر د ادغام نه الله ذکر کړی دی ومن یشاقق الرسول او د مليانو مخالفت چې دین هغه چون ګډیر خطرناک دی هغه سخت دی هغه الله رسول په ادغام سره ذکر کړی دی ومن یشاق الله ورسوله هغه به ادغام ذکر کړی دی او ذالک بانهم شاق الله ورسوله ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي مخالفت چې د شرعي حدود مخالفت کوي مخالفت باغ وخت کې چې کله دین د ځان نه احکامات جاری کې او داغه تابعدار دي او د الله حدود رستو ورځین د خود ساخته حدود تابع دي او چې کوم د الله حدود دی هغه چاته ورزولي بیا امام علوسی رحمه الله روح المانی کې لیکي ولسم جل صفحه 301 کې فرمایي فی ففيه وعید شدید للملوک په دې آیت کریمه کې بیا سخت وعید د حاکمانو تبادشاهانو ته او ناکار امراو ته وزعو امورا خلاف ما حده الشرع وسموها د ځان نه څه قوانين مقرر کړی دي او باغی چې د مسلمانانو باندې حکومت چلین د ځان نه قوانين مقرر کړ دي او بیا غیر نمونه کې چې دا قانون دی او دا قانون دی نو دا سرګن د الله د احکامات مخالفت ته خان قانون خو هغه ته لیکيږي چې الله را لګلې قران کې موجود یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې موجود وي او یا د امت فقها اجتهاد کړي او هغه یو قانون راوخ کې دا قوانین دي د کې بیا ترمیم نه کیږي دا بیا همیشه جاری او ساری وي ان الذين يحادون الله ورسوله دوم د الله د احکامات مخالفت کړو الله په ذلت راولېګو داسې ذلت چې تر قیامت پورې ذلیلان دي خان الله دا هغه دینو منسوخ ک الله بل دین راولېګو په دې هم ذلیل شله او دویم دا چې بل تحریف کې هم تلاش له د الله په کتاب کې تحریف کو لفظي او معنوي وقد انزلنا آیات بینات او یقینا را لګلې دي مون آیاتونه واضحه آیات بینات نه مراد چې د احکامات د زهار دي یا احکامات د کفاره الله ایت مون را لګلې دي وللکافرین عذاب مهین نو څوک چې دغه احکامات انکار کوي نو دا کافران دي الله یې کافران د بارې د عذاب شرمون کې مخکنی آیت کې ویلو چې عذاب الیم دی آیت کې عذاب مهین او سره وجه دا چې دلته کې کوبیتور راغی کوبیتو کما کوبیت الذین من قبلهم نو د ذلت او جوان دي عذاب مهین مناسب دی خان او بره چون کې انکار کوم دا انکار په جمان عذاب نلیمو لہذا که چا زهار کړي او ځان یې غلې کړي د سره په هغه ورځ حساب کی حرام کې مبتلا دی او یا دا تخویف دی ان الذين يحادون الله منافقین ته چې څوک د الله دین مخالفت کوي فسق کې مبتلا دي یا بدعت کې مبتلا دي یا عمرا دي حاکمان دي بادشاہان دي او د ځان نه څه قوانين مقرر کړی دی واګه ته قوانين وای چې هغه حقیقت کې د انسانانو د مصلحت نه خلاف دي خان ځکه د انسانانو خالق الله دی نو د خالق قانون بداسي چې هغه به د انسان د مصلحت عین موافق وي لہذا کومې سزاګانې چې الله مقرر کړې دا وحشیانه سزاګانې نه دي لاس کټ کېدل د غلاګر یا رجم کېدل د زناکار شادي شودم یا قاتل قصاصا وجل دا سزاګانې چې دي نو دا د انسانانو د مصلحت عین موافق دي ځکه مال محفوظ کیږي په دې چې د غلاګر لاس کټ شي غلاګر ته سزا ملاو شي چې په کوم لاس اغلا کړی چې هغه لاس کټ کړی شي بیا به دې لاس کټه ګرځي کنه جنازو لبزین او نور پروګرامونو لبدې زین د لاس به کټوي او دا رنګ عزت قیمتي دی کنه څنګه مال قیمتي دی داسې عزت هم قیمتي دی څوک چې تهمت لګین مسلمانان به عزت کوي په دمانه به کوړی لګي او کوړی چې لګي نو د خلکو مخامخ بلګي نو الله دوله تخفیف ورکي عمل نه مراد دا غو زهار دی چې بیا پټ کړي دي او کفاره نه دور کړي او که مراد د دې نه چې حاکمان شین نو فینبهم بما عملون مراد چې دی د ځان نه قوانین دي د اسلام د قوانینو نه خلاف او یا چې د کافران مراد دي اصواه الله ونسو محفوظ کړی دی الله خپل په علم کې او دوی ير کړی دي د مجرمانو او ګناونه ير کړی دي ځکه زیات وکنه والله على كل شيء شهيد الله په هر څه باندې پوه دی نو شهید چې انده د شهود نه غسته شوی دی نو شهید چې کله شهود نه ما د علم راځیم نو شهیدن په معنا د عالم شو او یا شهید د مشاهده نه ماخوذ دی مشاهده ویل کی قتل ته منافقینو با د اسلام خلاف مشورې کولې جرګې به کولې سرګوشیانې به کولې او ګمان دا چې موږ باندې څوک خبر نه دی نو الله د آیات راولېګم او په دې آیت کې څلور جملې دي کوم او هر جمله مستقل دلالت کوي د الله په علم باندې هر جمله اولی جمله کې الله علم محیط بیانای یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض په تمام مخلوقات باندې د الله علم احاطه کوون کې دی معنا دا چې اس مخلوق په کائنات کې داسې نشته چې هغه د الله د علم نه بار وي او بیا په دویمه جمله کې الله په دې افراد باندې زما علم دی د اسلام خلاف چې سرګوشیان کې چې څومره جرګیمار خلق دي دو دین والله یو سره زدرمین په اعتبار د علم قدریتون الله یزو سره سلومیم او بیا درېمه جمله دا سم یو نبیهم بما عملوا یوم القیامه دې کې الله علم ذکر کوي چې پرز د قیامت به دور الله سزا ورکړي د دوی په سزا باندې الله عالم به پرز د قیامت او بیا سرمه جمله چې دیم پای کې الله علم عمومي بیانې ان الله بكل شيء عليم عمومي علم دی په مکان الله خبردار دی په مکین الله خبردار دی الم تر ان الله يعلم آیت نو ګوري چې بشک الله په جنیا غ مخلوقات چې په اسمانونو کې دي چې په زمګه کې دي دا لمنه جمله شو علم محیط پکې بیان شو ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم دویمه جمله ده د جرګې چې کوم افراد دي اسلام خلاف چې کوم جرګه کی هغه افراد باندې الله فردن فردن عالم دی نکیږي هیڅ جرګه د درو کسانو الا هو رابهم مگر وی الله سرلم داغو ولا خمسه نونه د بنزو کسانو الا هو سادسهم او یکونو چې دنو دا تامه ده خانه قصه نه ده او من نجوا باندې من داخل کړي دي دا من زائده ده ځکه نجوا چې دنو دا فاعل دی لپاره دی یکونو او من نجوا باندې من په دې راوړ دي چې تعمیم د نفي وشي او نجوا چې دین نو مصدر دې معنی جرګي او مضاف حذف دین اهل نجوا او یا چې دې نجوا موصوف دې ثلاثه دیني صفت ته خان بیا د مضاف د حذف کولو ضرورت را نه وي لہذا تو دی غافل کیږي نه زما د سزا نه زدونه سزا ور کول شم په دنیا کې مو په آخرت کې هم اوس دې صورت کې چې دینو الله مفسدات بیانې سلور د جرګې ورمنه فساد دې څه دی او سرلوم فساد دای او یقولون فی انفسهم لولا يعذبون الله خپل ځان د عذاب نه پاک غني کوم ګناه کول نو الله موږ له سزا ول نه راکې دا سلور فسادونه دي دیتا مفاسد اربعه ویل کیږي چې الله ذکر کې دی آیات کریمه کې آیات نو ګوریا کسان تا چې منشي وي دي ان النجوا د جرګي کول نه الله منع کړ دي چې جرګي بنه کوي سرګوشیانه بنه کوي ذکروس آیات را روان دي انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا دو دو کسان یو ځای کیږي نو دا دریم به وي چې ته زما خلاف منسوبي جوړي اسلام د دینه منع کوي ثم يعودون لمانه بیا واپس کیږي هغه جرګې ته چې دوی داغه نه منع شوی دي ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول او جرګي کې یو بل سره بل اسمی په ګناه او عدوان او په ظلم او معصیت الرسول او پنا فرمانه د رسول و اذا جاءوك حيوا كما لم يحيك به الله او کنا چې دو راضی ستا خواته نو سلام کوي تا ته پاغه طریقه چې سلام نه دی کړی تا ته پاغه من الله خلاف شر سلام بکی د ځان نه الفاظ جوړی او پاغي باندې یو بل مسلمان ورو سره ملاقات کړي سلام خو هغه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی افش السلام السلام علیکم السلام علیکم وای ځکه دا سلام چې نو سبب د اتحاد دی سبب ضرور ولای دی کتاب جواب یې السلام علیکم د دې مطلب دا چې تاغه ته وي چې ته بیغمه شه زما د جبه د اذیت نه زما جبه ستا خلاف نه استعماليږي نه مستا غیبت کې او نه با ستا خلاف منسوبه جوړي او بیا ته الله اسم الله وکړو نه دا اشاره دې خبرې چې زما د لاس د اذیت نوم ته محفوظ دي نو سلام مبارک لفظ دی او لفظ د سلام الله په انبیاء عمر علی ګره دی تک الله قران کې فرمایي سلام علی عباده الذین اصطفى سلام علی المرسلین دیو جن علماء لیکي چې د سلام نه علاوه د سلام نه خلاف بل تحیه کول دا ناجایز دي ځکه په دې سره چې دینو د مسلمانانو د معاشرین لفظ د سلام ختميږي د کام تور سره خلک وي په خیر را لې یا په خچاري یا عرب وي جانم صباحن یا پښتانه وي چې سبا د خشام ما خام د خشام دا تمام صورتونه کې یو تن وایي هغه حقدار د جواب نه دی ښه وإذا جاءوك او کلا چې دوستا خوا ته راځي زمان نبی نو سلام کوي تا ته بما باغ طریقه باندې لم يحيك به الله چې سلام نه دې کړي تا ته پاګې باندې الله مسروق روایت ده حضرت عائشہ نه يهود برالم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې السلام علیک یا ابو القاسم نو عائشہ مو فرمایل وعلیکم السلام سام اصل کې مرګ ته ویل کی هغه مرګ چې هغه د زهر په وجه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه ته فرمایله عائشه نرمي کوه یا رسول الله تا ته پته نشته او وی السلام علیکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله عائشه توانه وردن ما ورته چې علیکم پتا سو دی فانزل الله اذا جاءك حيوك ما لم يحيك به الله ابن کثیر لګي شپږم جلد صفحه 148 کې هدایتونه راغلي لولا يعذبنا الله ولی عذاب نه راکی الله مونږ له بما په هغه تحیی باندې نقولو چې مونږ وایو کچرتا دا تحیا خلاف شرع ویم الله خو سزا ورکیا کس له چا مخالفت د شریعت کوي نو ته سزا نه ملاوي نو معنا دا چې ځان به د عذاب نه پاک ګنخه ځان به د ګنا نه پاک ګنه الله وی پورا دې دونه پاره جهنم داخلي کې باغې تا ډېر بد زیاده ګرځېدو جواهر القرآن کې لیکي د پیند شیخ رحم الله کدی منافقین او ته دی اهلی کتاب ته هر کله چې ضرورت شي د جرګې او د اجلاس نه پای کې بددري او قوانینو لحاظ ساتي رومبنه قانون څه دی چې اراکین د نجوا چې دینو د دو شورا چې دینو هغه به د بیر او د تقوا حکم وکړي د دوه راجم کېدل بعد بیر او د تقوا په بنیاد باندې یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو اذا تناجیتم کنه چې جرګه کوي تاسو دا لفظ د اذا دلالت کوي په دې خبره باندې چې نجوا مامور به نه ده الله حکم نه وکړي چې تاسو جرګه خامخا کوئ په وخت ضرورت جرګه کول جایز دي ضرورت ته لکه زمونږ د اشاعت اجلاسو نه د میاشتې اجلاس وی او بیا دو میاشتې پس زمونږ د تحصیل اجلاس یو درې میاشتې پس زمونږ د ضلع اجلاس وی دا رنګي صوبایي اجلاسونه دا اجلاسونه چې زمونږ نو د ضرورت په بنیاد باندې دا سه هر جماعت کې اجلاسونه یې کنه اراکین د شورا راجم شي او یو یو ایجنډا چې د باغی باندې بحث وکي مقصد زموږ د راجمه کېدو دا دی هغه سه درسونه عام شي چار جمعات کې درس قران کې په هر محله کې د قران درس شروع شي دا ایجنډا شو به تور مثال فلا تتناجون جرګي مکوي بالاسم والعدوان ومعصيه الرسول دریو کارون نه ممانات ته خان بل اسمه جرګه مکه په ګنا سره ولعدوان یو په ظلم کولو او معصیت الرسول او پنا فرمانه د رسول وتناجوا بالبر والتقوى او جرګي کوي په نیکه سره او په پرهیزګارۍ سره دا جامع الفاظ دي چې الله ذکر کوي ځکه اسلام چې دین او داغه دوه حصے دي یو حصہ یو حصہ چې دین هغه امتثال دې په مامورات باندې عمل کول په مامورات باندې او دویم ایسه چې دین هغه اجتناب کلی د نواهیونه د منهیاتونه نو بیر کې اشاره ده چې عمل کوي په اوامر باندې او تقوا کې اشاره چې اجتناب کوي د منهیاتونه مظهری کې لیکي چې بلبر کې اشاره ده چې آیت نمبر 114 کې الله فرمایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس خیر نشته د خلکو په ډیرو جرګو کې مگر هغه جرګه چې کو حکم وي د صدقین یا د اسلام د احکاماتو او یا مقصد دا چې صلح وشي د خلکو په درمیان کې واتقوا الله الذي اليه تحشرون او یریږي دا غزاد نه چې خاص هغه ته جمع کړي شي دنیا کې تاسو په دې جرګه کې جمع یې نو پرز به قیامت به الله ته هم جمع کېږي دا الله نه یریږي دا خو شیطانی فعل نه او شیطانی فعل چې هغه منافقانه حرکت وي او منافقانه حرکتونه چې څومره دین او باغی اذیت ملاویږي مؤمنانو ته دیو جن الله فرمایلی یحسن الذین آمنوا انما النجوا یقینا دا قسم جرګه د منافقینو من الشیطان دا خود شیطان فعل دی دې د پاره چې غم غمجن کیا کسان چې ایمان راوړې دي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو درې کسان یې نو په هغه دریو کسانو کې د دوه طرف ته کېږي نه چې جرګه وکي الا باذنه مگر په هغه وخت کې چې کله د دریم نجات وغواړي اذا كنتم ثلاثه فلا تتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه ولذا کدا دریم به وي چې زی ول جدا کړم چرته زما خلاف منصوبه جوړي فإن ذلك يحزنه زکه دا عمل دا مسلمان خپکې دا روایت د ابن عمر دی او د ابن مسعود رضی الله عنه روایت کې راځي حتا یختلطو بالناس تر دې چې دا درې واړه په خلکو کې ګډ وډ شي نو بیا که دا دوه ځان جدا شي او جرګه کې نو بیا کول شي وليس بضارهم شيئا الا باذن الله دا د په دوه هم ده دا منافقین چې جرګې کې د اسلام خلاف نو آیا دو مسلمانانو له ضرر ورکول شي الله فرمایي نه نشي ورکول او په دې باندې دلیل څه دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا دلیل شو خاطر ولې سبي زوار رحیم منافقینو دا جرګي مؤمنان لازیت ولې نه ور کوي ځکه مؤمنان خپل ځان سپارنه دی په الله باندې وليس بزوارهم او نه دي جرګي د منافقینو zarar کوونکي مؤمنانو ته هیڅ zarar الا باذن الله مگر په اجازه د الله وعلى الله او په الله باندې دي توکل کوي مؤمنان یا خدا مستقل حکم دی او یا دا دلیل دی د سبزوار رحم د پاره دویم قانون دی شرعي جرګې سره متعلق هغه دا چې اراکین شورا چې څومره دي هغه سره باندې نرمي کوي خاص سختی به نه کوي د یو بل د عزت خیال ساتي معنا دا چې کله شرعي نجوایي او مؤمنان دای کې د شرکت د پاره راځي یوم اللذی ور کوي ښا خصوصا چې کوم مشران دي سپینګری دي او بیا خاص کرا کسان چې علماء دي مؤمنان دي سپینګری دي علما دي دا خدري خبري موجود شوي دا غد مرتبه او درجه دا خطابم چې کې امنو سره کې ښا یا ایو الذین آمنو اے مومنانو او خطاب په امنو سره کوي ښا اشاره دې خبره تا چې دور پسې چې کوم حکم بیانېږي چې تفسحو ففسحو د ایمان تقاضا ده چې تعمیل د حکم وکړه حکم دغاړه کې ده امام مقاتل رحمه الله لیکي تفسیر مقاتل کې 150 هجری کې د وفات ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدم بدری صحابه ډېر احترام کوخه یو ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس جوړو صحابه ناستو او دې کې ناصابه بدري صحابه رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته قتل چې دوبه بدري صحابه له ځای ور کوي لیکن څوک پان پانه شه ده بدري صحابه له ځای ور نه کو هغه بدري صحابه چې دین مجبورن دغه شانته ولاړو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر چاپیر چې کوم کسان ناستو او ته چې تپاسه فلان کې تپاسه یا فلانو قم یا فلانو قم وان ته تقوم ان ته تقوم حدیث کې راځي رسومرا چې هغه بدري صحابه د عمره مجلس نه کسان پاسول خان دا خبره په صحابه باندې ګران شو الله د آیات راولې کې یا ایو الذین آمنو اے مومنانو کله چې ویل شي تاسو ته تفسحو زه پرېږدای تفسحو معنی زه پر خودل تپاسه بار لاړ شه جرګه کې ستاسو ضرورت نشته لري ته کشري او یا چې دینو ته خو گواهی یفسح الله لكم دې ته لکېږي جزاء من جنس العمل الله متعالی په جنت کې زیات درکې سمره لوی بشارت ته یا الله تعالی ته جرګه کې زیات درکې چې تا عالم لزه ور کنه الله متا عالم کی کنه بیا به سبا تا ته زه پر خوده کیږي ستا په قدر کیږي ابن کثیر لیکي چې دې ته لیکيږي جزاء من جنس العمل او په دې معنی بیا ابن کثیر ډیر احادیث ذکر کړي مسلم روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتن فی الجنه چا چې د الله کور جوړ کړ الله بدل جنت کې کور جوړ کی جزاء من جنس العمل اول حدیث کې راځي والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی الله د بندا په مدد کې وي تر څو پورې چې بندا خپل ضرور په مدد کې وي او کلا چو ویل چې تاسو ته بریک دی فل مجرا فل مجالس په مجلسونو کې ففسحو نو زیور کې یفسح الله لكم الله بتاسو لزیدر کی او کلا چو ویل چې تاسو ته پاسه او چته الله دا کسانو چې ایمان راوړې دي منکم د تاسو نه من بیانیه دي چې تاسو یې یا من د تبعیض د بارے ځکه منافقین موجود مدینه کې او هغه کسان چې الله ول علم ورکړي دي والذین کسان اوتل علم چا اوتل علم ورکړي شوی درجاتن الله دا و ډېری درجه اوچتي ښه درجات جمع ویلم او دا داسې جمع دا چې د انتها نشتی ډېری درجه جنت کې الله د درجه اوچتي دنیا کې الله د درجه اوچتي ښه بیا دلته مفسرین چې دا یو مسله لیکلې ده هغه ته لیکيږي یو تن بار نه راغی نو داغه د استقبال د پاره پاسې دل څنګه دي نو فیض الباری او فتح الباری دا د بخاری شروحات دي دیګی لکی وقد اختلف الفقهاء فی جواز القيام للوارد یو تن بار نه راغی هغه ته پاسې دل جایز دی او کنا جایز دی فمنهم من رخص مطلقا لحديث قوموا الى سيدكم چا خو رخصت ورکړ دی مطلقاً ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا غواړي چې ما ته کسانو دريږي نو د ځان نزه جهنم کې تیار کخه او شمائل ترمذی کوم حدیث ته غالبا د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزیات محبوب بل سوکنو صاحب کرام ته وکان اذا جاء لا يقوم له لما يعلمون من کراهیت ذالک نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچراغ ان صحابه کرام من پاسیدل ولی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بده ګڼنه چې ماته صحابه پاسي او جمع الوسائل کې لیکي چې دا شفقت د پیغمبر وخه ځکه باز به کمزوري زنګونان بیکار نه کوي بډاګان به د پاسېدو طاقت به نه په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بدخ دا خبره بده غنله ښه چې ما ته پاسه دی یو غارت ممانعات ته او بل غارت جواز دی په دغه بنیاد بیا علماو قیام تقسیم کړي چې قیام په سرور قسم دی یو قسم قیام هغه دی چې هغه حرام دی چې دا تکبرن قیام دی خام چې ځان ته خلق درې او د تکبر په جمان ځان ته خلق درې دا قسم قیام چې دی نو دا بیا حرام دی دویم قسم قیام چې دی نو هغه مکروه دی بغیر د تکبر نه قیام غواړي او دریم قسم قیام چې دی نو هغه مباح دی د هغه چا د پاره دی چې بالکل ځان د پاره قیام نه غواړي طلبګار د قیام نه دی خان نو دغه سکس د اکرام علم د پاره او د عزت په جوان پاسې دل دا مباح دی بیا او سلم قسم قیام چې دی نو هغه بیا مستحب دی دا قیام مسافر د پاره دی ستارور دې سفر تله واپس راغی یا تن نه باغ من ازمیختونه راغلی دي څوک وفات شه دې پریشان دي غمجن دي ناغه لپاره تعزیتن پاسې دل دا مستحب دي یا یو تن دی وعده کړی دی نو داغه د خوشاله کې د شرکت د باریم چې هغه ته پته ولګي چې د زما په خوشاله باندې خوشاله شوخه دا قیام بیا مستحب دی والله بما تعملون خبير دا مخکې ویلي والذین اوتوا العلم علم نه مراد علم د قران دی خان ځکه علمونه خو ډیر زیات دي لوی علم چې دی نو هغه قطعي علم دی دا سینم چې داګه الفاظ محفوظ دي معنا هم محفوظ ده الفاظ من الله دي معنا هم من الله ده دا مقام صرف قران ته ملاو دی درم قانون دی یا درم ادب دی چې خپل مشر باندې مال خرج کوي ځکه هغه د الله د دین خدمت کوي د الله د کتاب خدمت کوي هغه باندې مال خرج کړي مقصد د باره چې هغه د دنیا د غمونو نه به غمي چې د الله د دین خدمت کې د الله د کتاب خدمت کې خلکو ته رسي چې په دې معاملې کې هغه پریشان نه ني یا ایه الذین آمنو اے مومنانو اذا ناجیتم الرسول کنا چې جرګه کوي تاسو د الله رسول سره فقدموا بين يدي نجواكم صدقه نو ولېږئ مخکې د جرګو خپل نه صدقه تن صدقه مون احناف چون کې د وجوب قائل یو اصول شاشی او دغه رنګي نور الانوار او قسامی دې کتابونو کې لیکي چې مطلق امر لپاره د وجوب راځي بیا قرینی ته ګوره چې قرینا غ امر کم طرف ته بوزي نو کچرتا قرینا صارفه موجود و چې داغه نه وجوب ختمه و بیا استحباب پسې تلې شي خام موږ داغه انکار خو نه کوو چې تم ما اعتراضونه کوي مطلق امر لپاره د وجوب دی ځکه تقاضا د امر چې دی نو هغه وجوب دی اوجه دا چې کوم سره امر کې نو ځان اوچت کړي کنه نو اوچت چې ګڼل کېږي او ته اوچت ګڼي داغه د اوچتوالي تقاضا ده چې دا حکم واجب ومني په دغه بنیاد امام سے فرمایي چې مطلق امر لپاره د وجوب دی نو په دغه بنیاد فقط دمو بین یدین جواکم صدقه دا صدقه لګل چې ونه دا واجب وخه او اصل مقصد پته کې سو اسانتیا راوستل په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ځکه منافقین وړي جرګې کولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او تنگ او بھائی صاحب اکرام له به مقام نور کوله او دا خبره به کوله چې انه اذن يسمع كل ما قيل فنزلت چې محمد خو وګ دی د هر چا خبر اوري د منافقینو جرګې ډېری زیاتې وي نره نره خبرو باندې به جرګې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به عمده اخلاق مظاهره کوله څوک به د جرګو نه منع کاو نه الله د آیات راولېګو دې مقصد د پاره چې جرګه کوون کې چې دې دغه اخلاص معلوم شي او دیم دا چې جرګه باغ سره کې چې هغه ضرورتمند دي صدقه به ورکی پس دا غینو بیا جرګو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دغه بنیاد علی مرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاطتلم جرګې د باریم امام قرطبی رحمه الله زویب حدیث نقل کړي چې علی صاحب بام یو درهم صدقه کړ او داغه نرست به جرګه کوله فقدمون ولګایم بین یدی نجواکم مخکې د جرګو خپل نه صدقتن څه صدقان څه خیرات وکړي ذالکم خیر لکم واطهر دا صدقه با تاسو له بهتر وي خیر لکم من امساکهم دمنه کولونه او اطهر چې دې مان متطهر دي اوس دلته کې فعل لم تجدو کې خطاب مسکینانو ته دی ځکه مسکینان چې دین مالی عبادت کې مستثنا دي کنه نو دم دم مالی حکم نو الله مالی عبادت کې فقرا او غربا چې دا مستثنا کړی دي علما نه کی چې اشفقتم کې خطاب چې دینو منافقین او مؤمنانو ټول ته دی خان ځکه الله فرمایي اشفقتم آیا یریږي تاسو ان تقدمو چې ولېږي تاسو مخکې د جرګې تاسو نه صدقات صدقې نو منافقین یریدلی د بخل په وجه باندې چې څوک به درهم ورکي نو د بخل په وجه باندې یریدل او مؤمنان چې کوم مخلص صحابه وو او او یریدل په دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس نه محروم شلو او جدا چې طاقت نو د صدقې ورکولو او به غټي تړلې الله د آیات راولې او دا حکم الله منسوخ کړه نن سبا خلق مستحب عمل کې او فرایض پری کې دي په دې کې معاشره مبتلا ده امام طیبی رحم الله لیکیم په شرح د مشکات کې چې شیطان مسلمان چې گمراه کوي په دې چې مستحبات ورته د فرایض نو مخ کې کیږي ډېر اهتمام بکې دو مستحبات او فرایض کې وکوتای کې پابندی کوي د مان زو زکات ور کوي اطاعت کوي د الله او د الله د رسول الله خبر دې تاسو پکړو بیا په لسم آیات کې تخویف دی بلکې یو اشتم آیات پوری او د اشتم آیات کې بیا بشارت د مؤمنانو ته الم تر الذین تولوا پنځلس قباحتون الله ذکر کې د منافقینو دا ها خلق د چې اسلام خلاف سرګوشیانی کوي ملګرتیا مکی موضوع بنا رہیم سره چې په چا باندې غضب دی او سره ملګرتیا کوي او چې چا باندې انعام دی دا خلاف منسوبې جوړي آیات نو ګوري هغه منافقین او تا چې ملګرتیا کې هغه قوم سره چې غضب کړي دی الله پاغو باندې غضب الله علیهم مغضوب علیهم چې دینو يهود دي ما هم منکم ولا منهم ندی دا منافقین ساسو د جماعت نام او نه داوود نه ډلې نه معنی دا چې نه مسلمانان دي او نه کافران دي تو په درمیان کې دي په دوه کشتو کې دوه خپې کې دي استان جام بسیم ويحلفون عن الكذب وهم يعلمون او قسمونه کوي په دروغ باندې او حال دا چې پیږي چې دا قسم د دروغ دی قسم د دروغ هغه ته یمین غموس ویل کیږي معنی دا چې یمین غموس کې مبتلا دي خان او يحلفون مضارع وینا تجدد ته اشاره چې نیو نیو قسمونه به تاسو ته کوي او اصل وجه دا چې نیو نیو منکراتو کې د مبتلا کیږي بیا بزان په قسمونو خلاصي عبد الله لهم عذابا شديدا تیار کړی دی الله دونه پر عذاب سخت د دشمن د وار نه ځان بچ کړي نو دوم د قسم په ذریعہ ځان بچ کړي ښه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې په ناجایز قسم خورل دا منافق خوې دي فصدو ځان من کړه د الله د لارې نه فلو مذاب مهین فسببیه کدو داوی چې موږ سره مالونه دي دا مالونه به موږ بچ کې د الله د عذاب نه یا زموږ اولاد دي الله فرمایي نشي لري کوله د دونه اموالهم مالونه د دوه چې څومره مالونه جمع کړی دي دا مالونه دونه د الله عذاب نشي لري کوله ولا اولادهم نه اولاد ددو چې اولاد دونه پر دعاګانې واړي یا نیک اعمال کوي دونه به اس پیدا نه ور کوي من الله د الله د عذاب نشيئا معمولی ولذک اولائک اصحاب النار دا خوندان د ور دیو دي کې به همیشه ایم ابن کثیر لیکي چې یو تن په دنیا کې په یو عمل مختشي دا عمل به د پرز د قیامت هم کوي خان دنیا کې قسمونه کول آخرت کې به الله تم قسمونه کوي ويحسبون او دوب ګمان کې انه ولا شيء چې بشکا دوب سنفدي علا شی من الدین دو پس دین باندې وو دا دو ګمان وي الا انهم هم الكاذبون خبر شه مسلمانانو یقینا دا منافقین پورا دروغ جن دي یا استحوذ اپ مان د غلبې دی غالب شوی دی په دومن شیطان دا علت د ما قبل نه ښه په دغه وجه واو نه دی راوړی و استحوذ نه دی ویل فانساهم ذکر الله نو دوی ير کې اخلاص د الله ذکر نه مراد اخلاص دی او فان زام نه مراد غفلت دی غافلش له دود الله د ذکر نه او یا چې دی نسیان نه مراد پر خودل دي علماء لیکي استحوذ علیهم الشیطان شیطان په غالب شو وجدا چې دوی صحابه جماعت پرې کړ ځکه یو تن چې د حق پرستو جماعت پریک دي نو په دمانه بیا شیطان غالبيږي په دغه بنیاد حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځای کې یو څو مسلمانان پاتې کیږي او دوی جمع موز نه کوي ځان ځان نمونځونه کوي ګور جماعت پرېخه کړه نو شیطان په دوه باندې مسلط شو نو منافقینو چې د صحابه کرامو جماعت پرې خو منافقین کافرو طرف ته داو میدان زیاتو نو شیطان په مسلط شو حدیث کې راځي من شذ شذ فی النار سوک چې یوازې شونه دی به ورته هم یوازې زی بیا ملګرتیا کوا حق پرست سره ملاویږي د صحیح جماعت چې دی رکن وګرځا هغه جماعت چې هغه د قران خدمت کوي دا و رکن شه او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شرم هغه بيزه خوري چې هغه د کندک نه بار وي او کما بيزا چې په کندک کې وي د شر مخ نشي خړلې او بيزه چې بار کېږي نه یا د غفلت په وجه باندې یا د حرس په وجه باندې او یا چې دینو د ضرورت او د خوراک په وجه باندې بار کېږي نو بیا شر مخ چې دینو هغه اخري استحوذ عليهم الشیطان غلبا کړی دا په دوه باندې شیطان فان سام ذکر الله نه یری کو دا الله ذکر اولائک حزب الشیطان دا کسان ډله د شیطان دا خبر شي مسلمانانو بشکا ډله د شیطان چې هم الخاسرون تاوان کوونکې دي منافقین چې اسلام د ختمولو سرګوشیا نه کوي الله دا آیات راولېګو چې زمان نبی د منافقینو د کافرانو په سرګوشه پریشان کېږم دا خبره الله په تقدیر کې لیکلې دا چې زو زما رسولان بغالبي غلبین مراد یا فتح دم فتح اگر چې عارضی شکستونه سا رسولان ته ملاو شوی دي عارضی شکستونه لیکن دایمي فتح چې دی هغه الله رسولان لور کړی نه یا غلبین مراد چې دی غلبت غلبت دلیل ده لیکلی دی الله په تقدیر کې چې خام غاظب غالب او زما رسولان دا انې چې راوړې د اعاده د منفصل دی په لکېږي د مقصد د باره چې د رسولي عطف چې هغه په ضمیر متصل جایز شي بشک الله قوت والد غالب پرچا الله فرمایي ما تعالی داسې ملګری درکړي زما نبی چې دو ملګرتیاو کې آ کسان آ کسانو سره چې دو ملګرتیا نشي کولای آ کسانو سره چې کوم کسان د الله دین مخالفت کوي دا مخلص ملګری دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ملاو زمان نبی لا تجدو تبنم همی قوما یو قوم یومنون بالله چې دا هو ایمان په الله باندې او پرز د آخرت باندې یو دون من حد الله ورسوله چې ملګرتیاو کې هغه کسانو سره چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول ولو کانوا اباهم اگر چې وی پلاران ددو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل پلان له سپیر راچولې وکړ دا دا خبره وا چې کله هغه مسلمان شوه نو او دا سه سخت سپیر راچولې و چې پلان راتاو شو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګی دا او بکر صدیق راو غختم تپوس وکړ لما فعلت یا ابا بکر دا کار دی ولې کړی دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یا رسول الله کاغه وخت ما سره تور نو ما خپل د بلار سر قلم کړو زکه د اسلام خلاف خبره کړې و والله دا یاد راولې ګو یؤمنون بالله لا تجد قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یواتون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباه اگر چې بلاران وي ددو او ابناهم یا زامن وي ددو او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جنگ بدر کې خپل د زوی د قتل اجازه وخت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام ځکه جنگ بدر کې د کافرو په طرفو او اخوانهم او اخوانهم یارونه وی ددوم نو مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل سکرور عبید ابن عمر جنگ احد کې قتل کړو کنه او عشیرتهم یا قبیله بددون عمر رضی الله تعالی عنہ خپل سکه ماما عاصم بن هشام هغه چې په جنگ بدر کې وجلو او علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه او حضرت عبیده ابن جراح دا درې واړه صحابه کرام دا کسان دي چې لیکل دي الله د دوی پسونو کې ایمان ایمان نه مراد محبت دی ایمان دی او دا بیا د امام صاحب دلیل دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې مرکز د ایمان چې د نظر دی خان ایمان صرف تصدیق قلبی ته ویل کیږي دا لومبنه علت شو د کافرانو د د کافرانو نه د نفرت د پاره او دوی ملت الله ذکر کوي و ايده بروح منه او مضبوط کړی دی الله دوم بروح منه روح نه مراد چې نور د ایمان دی چې زړه کې نور د ایمان موجود دی داغه په وجه الله د دوه اندامونو تړلې دي ښا هغه اندامونو مؤمنان دي او دویم قول لا چې روح نه مراد قران دی ذکر روح چې دینو لکه څنګه روح سره حیات ملاويږي جسمانی حیات دغه رنګ قرآن سره هم ایمانی او روحانی حیات ملاویږي یا روح نه مراد جبرائیل دی ځکه دا روح چې د قرآن دا جبرائیل راوړی دی کنه او داخلي باندې دو جنتونو ته چې وهي کې باندې داغه نه ولې همیشه به باغې کې رضا دی الله د دون او دو رضا دی د الله نه اولایک حزب الله دا اوس تقابل دی نور لسم آیات کې ویني اولایک حزب الشیطان د شیطان ملګری منافقانو دلته کې الله د رحمان ملګری ذکر کوي دغه صفاتونو والا دی صورت دا صورت الحشر ویل کیږي او دویم نوم د دې صورت دی صورت بنی نذیر بخاری کی روایت ته عبد الله ابن جبیر فرمایي چې ما د ابن عباس نه تاسو کو چې دا سورۃ الحشر دی عبد الله ابن عباس فرمایل چې نا سورۃ حشر بنوي بلکې هو سورۃ بنی نذیر او بیا فرمایل چې سورۃ انفال چې دی نو هغه نازل شوه بار د بدر کې او سورت حشر چې دا نازل شوه د بارد بنی نذیر کې تمام صورت مدنی دی مکی آیتونه دې صورت کې نشته دی او تمام صورت محکم دی ما سوا د یو آیات نه چاغه وم آیات ته هغه منسوخ شوه سورته انفال رمنی آیات سره یسرون کان انفال سره او بیا رب د دې صورت مخکنی صورت سره په یو څو وجوه دی روح المانی لیکي امام علوسی رحم الله چې مناسبت د دې صورت لما قبلها هغه دا چې مخکنی صورت اخر کې الله فرمایل كتب الله لا اغلبن انا ورسلي دی صورت کې الله فرمایي فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا دا د الله طرف نه مدد شو دویم دا چې مخکنی صورت کې تقسیم کړی چې یو حزب الشیطان او دویم حزب الرحمن دی صورت کې الله داګي انجام بیانې چې حزب الرحمن چې ناغه او جنگیدل حزب الشیطان سره هغه اوس غلول بل دا چې د دوه صورتونو کې الله زجر ورکی منافقین ته مخکنی صورت کې هم زجر منافقین ته چې فساد پیدا کاو د مسلمانانو په جماعت کې دې صورت کې منافقینو ته زجر دی ښا بنو نذیر ته ویلو چې موزه موږ تاسو ملګری عبد الله بن ابي ویلو چې ما سره 2000 فوج دی ستا مدد وکوم دوړ صورتونو کې منافقین ته زجر یادا سی وای چې مخکنی صورت کې منافقین ته زجرو چې جماعت کې توړ پیدا کړي دې صورت کې زجر دې منافقینو ته چلو زمات کړي بیا داوا د صورت چې تخفیف دنیوي به منافقینو ته او مفسدینو ته په ذکر د واقع د بنو نذیر بیا خلاصه د صورت صورت کې درې رکوګانی دي او 24 آیاتونه به 445 د کلماتو تعداد دی او 1913 د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو رمنه باب آیت نمبر 10 پوری دی باغی باندې به نمونه ذکر کړي ته بنو نذیر بیا اور پسې تخویف دی سرلوم آیات کی تخویف اخروی او ورپسې یو بیانې کې سبب د عذاب او پنځم کې بیانې کې اعتراض د اعتراض جواب بیا ورپسې تذکرې تذکرہ به د مالفه مخ یو صورت تیر شو صورت حدید دا دویم صورت ته پاکی وای دا الله هغه ملائک چې پاسمانونو کې دي خپ شوق سره او هغه مخلوقات چې پزمکه کې دي جبران انسانان دی او جنات دي ما سیوا د انبیاونه مخکې ویلو چې ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانی مخلوق او زمینی مخلوق دا ټول د الله تسبیح وای نو هر کله چې د الله تسبیح وای نو زمینی مخلوق کې بعض داسشته چې هغه د الله تسبیح نه مني او سره جنگ دل پکار دي ښه صاحب اکرام او سره جنگ دل اخر دا چې مدینه نو وخت کړی شنه الله غزاد ته اخرج الذين كفروا چې وکړه کسان چې کفر کړو من اهل الكتاب د اهل کتابونه مفسرین لیکي چې مراد د دینه بنو نذیر دي کوم ادا تفرید په مخکنی آیات کې چې کوم العزیز د الله صفته خو الله خپل غلبه وکړه او مخکې وینو چې لا اغلبن انا ورسولي الله خپل رسول چې په بنو نذیر باندې غالب کو او اخرج الذين كفروا دا نسبت د اخراج چې الله ته شوی دا د امر په وجه باندې ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی حکم کړو چې بنو نذیر او باسه من دیارهم داود کورون نالی اول الحشرین څنګه چې الله جمع کړو جوې وکړ بیا مفسرینو د بنو نذیر سلور حشرونه ذکر کړی دي رومنه حشر چې مدینه نه خیبر ته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې بیا د خیبر نو شر لېش له شام ته عمر سے په دور کې او درم حشر چې دین بیا بام میدان حشر ته وی دوی جمع کېدل دور په ذریعہ او سلم حشر چې د پرز د قیامت د الله په در کې پیش کېدل التب جمعي نبی کریم صلی الله علیه وسلم 27 ورځې محاصره کړې و اخر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داو فصل وسوځو پاګه بیا بار راووت اگر اوس آیات روان دي او دا فصل سوزول چې دینو دا بیا یو اعتراض وکړو کافرو الله جواب راو لګي چې دا فصل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوزول دینو فباذن الله ګمان نو تاسو مؤمنانو چې دوی براوځین معلومه ده چې کمزوري نو ښه لیکن کمزوري په دیش له چې الله وعده کړی و لا اغلبن انا ورسولی د دې وعده کو جمان الله مغلوب کړ او دویم دا وزن انهم مانعتهم ګمان کو بنو نذیر چې بشکا من کون کې دی اول رام فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا راغ ورته الله دا د متشابهاتو نه دي یا فاتاهم الله فاتاهم عذاب الله الله عذاب ورته راغ من حيث داسنه لم يحتسبوا چې دوی ګمان نه زکا جنگ احد کې چې کله صاحب کرام ته عارضی شکست ملاو شو بنو نذیر دا ګمان پیدا چې صحابه کمزوري دي خان همو سره مضبوطه قلې دي موږ به په کلو کې چې محفوظ یو موږ سره اسلحه دا صحابه کرام سره اسلحه نشتی الله تعبیر قذف سره کیخه دې کې شدت ته اشاره ده لکه څنګه درنې ګټه ورزول کېږي درنې ګټه دا سه الله روح ورزاو د کافرانو په زړونو کې او روح نه مراد چې یاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا د پیغمبر معجزه ده ځکه صحیح حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله زما مدد کړې ده پر رعب سره او زه د یو میاشتې په مسافت کې چې الله په کافر باندې یې راو ورځي او فاطمه یا الابصار دا دلیل دی په دې خبره باندې چې قیاس کول دا د مجتهد کار دی ښا چې یو مسله په بلې مسلې باندې قیاس کی خپل کورونه روانول ښا په خپل لاسونو باندې تخویف دنیوی او تخویف اخروی او که چرته نه ویل کړي الله په دوه باندې شړل د وطن لام كتب الله کی تقدیر ته اشاره وا چې الله کریم دا شړل د دوه په تقدیر کې لیکلی و او دا تقدیر الهی او دا بدلیږي نه کله دا لیکل نه وکړي شړل ددو د مدینه منورې نه خیبر ته نو خامخ عذاب به ورکړو دولا په دنیا کې عذاب نه مراد قتل دی او قید کول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه قید نکړه او نه قتل کړه دا لعذب هم دلیل دی په دې خبره باندې چې جلا چېونو دا عذاب نوخه الله به دول عذاب ورکړي په دنیا کې لکه څنګه الله بنو قریظه سره وکړه سبب د عذاب دنیوي او د عذاب اخروی دا دردناک عذاب دوی ته ولې ملاو شو دا په سبب د مخالفت او مخالفت هم چې نو سخت مخالفت وخه دیو جن شاق و من یشاقه دای په ادغام سره وبخه سورۃ انفال کې الله بغیر د ادغام نه ویلې دي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى الته کې چې دینو په فق کې ادغام سره دي دلته کې بغیر د فق ده بغیر د فق نه دي یعنی په ادغام سره دي اوج دا چې الته کې مخالفتون هغه د امیانو هغه دومره سخت نه ښه دا مخالفت چې نو دا د اهل کتابو د مليانو چې هغه د علم پرانا کې وي او د زړه او د عنایت په جبان دي نو ادغام دلات په شدت باندې کوي دا مخالفت د دوی سخوخه ذالک دا عذاب دا په سبب د دې چې دوی مخالفت کو د الله او د الله د رسول او څوک چې مخالفت کوي د الله یقینا نزا یقینا الله سخت عذاب ورکون کې دی او دا محاصره جو نو 27 ورځې و او دوبار ته نه راوتل دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو چې د دوه کجورو تورو لګوي د دوه فصل تورو لګوي او دا حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نو دا اجتهاد وکړ ځکه په دې مسله کې جبرائیل نو راغلی حکم نو را لګلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجتهاد وکړ بعض صحابه کرام فرمایلی چې یا رسول الله دا فصل نسوځو دا د صحابه اجتهاد وکړ دا نسوځول دا د صحابه اجتهاد ولته کې خطای و او سوزول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجتهاد په دې کې اصابت وو دیو جن الله فرمایل فباذن الله دا کجوري چې تاسو کټ کړی وي یا سوزولې وي دا د الله په اجازه دا د الله په حکم معنا دا چې په دې اجتهاد کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامیاب شو الله فرمایل فباذن الله دا بیا رد په کسانو باندې چې کم کسان منکرین حدیث دي ښا ګوره حکم د کټکولو پیغمبر کړو الله نو کړی قرآنی حکم نو لیکن د پیغمبر حکم د الله فرمایل فباذن الله معلومیږي چې حکم د حدیث چې دین دام د الله حکم دی ځکه هغه ته وایي خفي ویل کېږي دا خد جو گزار دے په منکرین حدیث باندې چاوې موږ له کتاب الله کافی دې د حدیث ضرورت موږ ته نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې یو تن داسې ونو ګورم چې هغه تکیا لګولي بالښت او وی چې موږ له کتاب الله کافی دی زما حدیث ته ترجیح نه ورکي دا خطرناک جرم دی چې په امت کې موجود شي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د آیت کریمه نه استدلال کوي چې هر کرا کافران په کلو کې بند وي او بار ته نه راوځي او داوود را وکولو صرف دغه یو حل وی چې داغو مال اوس وزول شي نو بیا دا سکار کول جایز دي ښه لیکن علامه ابن الحمام رحمه الله فتح القدیر کې لیکي چې دا مال فضل به باغ وخت کې وی چې کله داغو گرفتاری د دین بغیر ناممکن وي ځکه دا مال چې دینو دا خو د مسلمانانو مال دی او د مجاهدینو مال دی خپل مال ولې ضایع کوي لہذا که د مال ضایع کول نه بغیر داغو گرفتاری ممکن وي نو مال بنه ضایع کوي او که په مال ضایع کول باندې داغو گرفتاری کیږي بیا ول مال ضایع کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم 27 ورځې محاصره کړې و او نه راوتل حکم کو چې دا فصل والله وسوځوي نو کافرانو اعتراض وکړ چې دا خو سراسر فساد دی حالانکه مسلمانان په خپل ځان د فساد نه منع کوي او بل ته وی چې فساد مکه دلته فساد وکړو الله د آیات راولېګو ما قطعتم من لینتین او ترکتموها هغه چې تاسو کټکړی دي سونی د کجورو لینا غونی ته لیکيږي چې هغه د عجوی نه علاوه ښه عرب هغه ته بیا لینه وي او ترکتموها یا پری خری تاسو قائمتن ولاړین علا اصولها په یخونو باندې فباذن الله دا د الله په حکم سره الان کې حکم رسول الله کړو معلومیږي کې د رسول الله حکم دا هم د الله حکم دی ښا او د رسول الله حکم چې دا د حدیث پرانا دی کنه د حدیث په وجه باندې د معلومیږي چې د حدیث اهمیت دی د مسلمان په ژوند کې خدا د پیغمبر اجتهاد او په دې کې ثابت وو وليخزي الفاسقين دا دویم علت دما قطعتم دی او دې د پاره چې غمجن کې الله کافران فاسقین مراد کافران دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د دې زنه وځي الله یره ورزولخه بنو نذیر باندې ارته وی فرمایل چې تاسو مدینه کې ونه ګورم خیبر تلاړ داو چې کمال پات شوم نو دا مال چون کې بغیر د جنگ نه وو بغیر د لړای نه وو دیو جن دی مال ته بیا مال فی ویل کی وما فعل الله نو افاف مان رجا واپس کول زکافا چې انده د فیعل نه مشتق دی فیعل ویل کیږي هغه سوري ته چې خپل اصل ته واپس کیږي نو دا معلوم اصل ته واپس شو ځکه د دې مال اصل حقداران چې هغه مسلمانانو کافران خو په اسې مسلطو نو تابعدارو ته الله دا مال واپس کړ وما او هغه مالونه افا الله چې واپس کړی دی الله علی رسوله خپل رسول ته منهم د دونان د بنو نذیر نه نو کوم مالونه چې الله واپس کړی دي فما وجفتم علیه من خیل ولا رکاب نو مخکې لفظ د ما چې هغه متضمن معنا د شرط لره داغي جزاء حذف ده او جزاء ده فلا استحقاق للمجاهدين پدغه مال کې د بنو نذیر د مجاهدینو سره حق نشتی ښه ولې ځکه فما وجفتم دا علت دی لپاره د محذوف جزاء پدې کې د مجاهدینو حصہ نشته ځکه فما او جفتم ندیس غلولی تاسو علیه په دغه مال باندې من خیر ساسون ولا رکاب نو نو خان تاسو به کړی دلی نه اے مجاهدین تاسو حساب اعلی چې تاسو به کړی دلی وې تاسو به ګوړې زغلولې وي او خان په زغلولې وي زغلولې وي دا رکاب چې د جمع دراب کې بتوند ویل کېږي د اوخ سورلای ته او د ګوړې چې کوم سوار وي هغه ته فارس ویل کېږي دلیل دې په خبره چې صاحب کرام پیاده لوخه بنو نذیر د شړلو د پاره 27 ورځې چې دوی محاصره کړې و ځکه دوی آبادی چې د مدینه ته نږدې و معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکین د سوره توبه په تفسیر کې چې د دوه مینو په فاصله باندې بنو نذیر مدینه ته نږدې وو نو صحابه چې نه بغیر د سوارې نه تلو پیادل تلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې سوار وخه بعض روایتو کې راځي چې په خر باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوار جمع ممکن ده کې دې شاول نه په اوخ تلې بیا رسو په خر سوار شي یا اول نه په خر تلې بیا رسو چې دې په اوخ باندې سوار شي هر کله چې تاسو په دې مال د بنو نذیر باندې صحابه او سم اسونه نه دي زغلولې او نه وخان او هغه زه پرې خو مال تاسو ته پرې خو لہذا دغه مال چې دینو دا مال فیوی او مال فی هغه مال ته لیکيږي چې بغیر د جنگ نه د مجاهدینو په لاس راشي نو کله الله نبی ژوند دی وی نو دا مال د الله د نبی به او په دې مال باندې تصرف چې دی او قبضه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مالکانه قبضه او تصرف به ښه بیا الله د نبی خوخه ده چې دا مال څنګه خرج کړي بنو نذیر مو بنو قریظه مو فدکم او خیبر مو دا سلور کلیو د دونه چې کوم مال راغلی و دا ټول مال ته وخه فلله وللرسول الله د پاره به دا مال دا الله نوم د برکت د پاره دی ښا او مقصد دې کې دا چې د حقيقي مالک الله دی دا الله خو غواړي چې دا مالفه چاله ورکي الله دا مالفه ورکي ول رسول خپل رسول الله چاغه ژوند دی وی دغه مالفه نه بخرج کیږي داغه په ذات باندې داغه په بیبيانو باندې داغه په بچو باندې بچی خوونه لونه وینو هغه باد شي وي دا خرچه چې دین اپ خواندانو باندې و وللرسولین او د الله د رسول د پاره ولې ذل قربا او د پاره د خپلوانو داغه اگر چې مالدار دي بنو هاشم اور بنو مطلب مراد دي ولیتام او یتیمانانو د پاره مذکر وي او که مؤنث وي اگر چې مور ژوند دی وي چې پلاری مړ وي والمساکین او مسکینان د پاره او ابن سبیل او مسافرو د پاره کای لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم اصل مقصد په دې کې سو هغه دا چې یو رسم باطل تردید شي ځکه په زمانه د جاهلیت کې چې مال فیب او او یا مال غنیمت بو داغي د قوم چې کوم مشر ناغله به رب المال ورکو او دې ته به مربع وي خان او دې ته به ربيع القوم وي نو سلور حصے به شو په سلور حصو کې چې کومه یو حصہ به دا به سردار اغستا او کمی درې حصے چې وي درې حصے ناغه هم اکثر مالدار خلکو اغستي الله او دا اوس سرمایه دار نظام پیګه کنه سرمایه دارانه نظام ودا الله دې دې د دې تردید کو اسلام یو ضابطه راولې غلا چې مال ملاویږي نو صاحب حق ته ملاویږي چې څوک حقدار دی هغه ته دا حق ملاویږي دا نه چې د مال چې کوم جهاد کې یا جنگ کې راغلي دي کله یو کور کې پروت وي کله بل کور کې پروت وي نه داسې بني دیتا سرمایدارانه نظام ویلې کېږي الله دې تردید وکړي حقدار ته ګوره او حق اغل ور کوي هغه تر سوي په دغه وجه الله دلته کې مصارف خلخه رومنه مصرف د الله رسول دی او بیا د الله رسول ظاهر چې دا مال ځان سره نه پریږدي دا بخامخه تقسیمي نا خپل خپلوان له دی ورکی یتیمانان له دی ورکی مسکینان له ابن السبیل کای لا یکون دولتن بین الاغنیاء دې د پاره چې نشي د مال اسم دی هغه مال ته ویل کېږي چې کوم مال دی یو خاندان نه بل خاندان ته ځي او چورلی او یا چې په فتحې د دال سره دی دولتن دا بیا مصدر دی مان د غلبې راځي چې نشي دا مال غالب قران خو جبرائیل راوړی دی اسلامی معاشره کې د حدیث او اهمیت پیدا شي ښه وما اتاکم واغه حدیث چې راوړي تاسو د الله رسول فخذوه نو پاګې باندې عمل وکړئ وما نهاکم عنه فانتهوا د سنې چې من کړی هم داګه نه من شئ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ بخاری کی روایت ته او وی فرمایل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعنت لګل دی الله لعنت لګل نه په واشمات باندې مستوشمات باندې نو دې کې وزنانه و د بنو اسد ایت به ام یعقوب وی وکانت تقرا القران قران به لستو عبد الله بن مسعود خو تراله پستا یو حدیث ما تر رسیدلې چې الله لعنت لګل دي واشمات باندې مستوشمات باندې حالانکه ما پورا قران لټول دي قران کې خدا الله لعنت نشتی نو تاسو څنګه وای داسې نه امام پورا قران لټولې دي عبد الله بن مسعود ورته فرمایل تا پورا قران نه لټولې تا د آیات نه لستلې او ما تاکم الرسول فخذوه د الله رسول چې سراوړي دي پاګه عمل وکړي کنه بیا د آیات خما کتلې دي او دا غرنګي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ په حالت د احرام کې اوتن وکړ چا ګندلې کپڑے چولې وي نو منه کړ او بیا استدلال د دې آیات نه وکړه حالانکه په حالت د احرام کې د الله نبی چې ژوند دی وی نو مالفه کې به داغم قبضه او تصرف چې وینم دا به مالکان نه ښه اوس د الله نبی چې وفات شو هغه د وفات نه وروسته په دې مالفه باندې چې کومه قبضه ده د ابوبکر صدیق یا د عمر سیب یا د عثماني غنی یا د علی المرتضی رضی الله عنهم داغو قبضه چې دین هغه به متولیانه قبضه اوس به د مال دو په چا باندې خرج کړي الله درې مصارف ذکر کیږي رمنه مصرف للفقراء المهاجرین دویم مصرف الذين تبوؤوا الدار انصار د مدینی رمنه مصرف مهاجرین او دویم مصرف چې د انصار د مدینین او درې مصرف الذين جاءوا من بعدهم محبت کوونکي انصار سره مهاجرین سره دا درې مصارف دي د مالفه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا دا مالونه بوي د بنو نذیر فقراء او مهاجرین د پاره دا عبارت النص دی خان الله کریم دو ته فقرا وي الان کې د دو مال خو هجرت نمخ کې صاحب جیدادو د دین بیا امام اعظم ابو حنیفه رحم الله استدلال کړی دی چې مسلمانان دی علاقې نه هجرت وکي او دوال د کې مال پریک دی او هغه مال باندې کافران قابل شي دا کافرانو ملکیت په هغه مال باندې ثابت شو خان هر کله د مهاجرینو په دې مال باندې د کافرانو ملکیت چې ثابت شو دا مهاجر دا مهاجر فقراش لکنه الله ورته فقرا وي امام سره د آیت کریمه نه استدلال کوي چې دا د مسلمانانو ملکیت ختم شو د مهاجرینو او د کافرانو ملکیت باغی باندې ثابت شو بیا صحیحینو کې روایت ته بخاری او مسلم کې چې کله مکه فتح شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې یا رسول الله تبش په کوم ځای کې تیرای حالانکه د پیغمبر کور خو په مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل عقید چې دین زمون کور نه دی پریخي عقیل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترز ویو د علی سب مشر وروخه دا درینونو نا سلورو یو علی سب دویم جعفر رضی الله عنهما دا ډول مسلمانان شو او دریم طالب او سرلم عقیل دا اخیری دوه چې دینو دا کافر د دنیا نه تللی دي دا لومبني دوه مسلمانان شو لپاره دا فقرا او چې مهاجرین دي الله د دوه پنځه صفاتونه ذکر کړي الذين دا کسان دي خرجو چې وکړې شوی دو من دیارهم د خپل کورونو نه واموالهم د خپل مالونو نه امام سے بدیا دی کریمه نه استدلال کې چې په وخت د هجرت کې دوه ملکیت ختم شوخه کافران د دې مال مالکان شول یبتغون فضلا من الله ورضوانا مقصد د دوسه دی تلاش کوي دو فضل د الله او رضامندیا د الله معنا دا چې د مال او د دیارو ضرورت نشتی ضرورت دې ته صرف او صرف د الله د رضا دی وینصرون الله ورسوله دا کورونه ولې پرېخله مالونه ولې پرېخله مقصد دا دی چې دوی مدد وکړي د الله د دین او د الله د رسول الله فرمایي اولائک هم الصادقون دا کسان رښتینی دي ښا په قول او فعل کې بیا علماء لیکي چې مهاجرین په دوه قسم دي یو حقيقي مهاجرین دي چې هغه خپل مال او جیداد خپل کوټي هر سم د الله د دین د پاره پریک دي دا حقيقي مهاجرین دي چې د مالته مستحقین دودي او ځل کې الله د انصارو تذکرہ کوي زکه دو مهاجرین لزه ور کړو ال دې داغو پنځه صفاتونه ذکر کړل دلته کې الله د انصارو پنځه صفاتونه ذکر کړي والذین واکسان والذین ای للذین د مالفه دویم نمبر مستحقین سوق دي هغه کسان دي چې دوه باد شوی دي په مدینه کې ول ایمان دا د ان لفظ حاتب بن رحمان باردن د قبیلی نه دي آباد شوی دي په مدینه کې او اخلص الايمان ایمان اخلاص سره قبول کړي د من قبلې مخکې د مهاجرین دراتلونه یحبون من هاجر الیهم او حال دا چې دوی مینه کوي هغه مسلمانانو سره چې دوی ته هجرت کوي دوسر مینه کې محبت کې ښا په دغه بنیاد مزری کې لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړو مدینه منوره ته راغی انصارو وی چې یا رسول الله زمونږه جایداد چې دینو دوسر نیم کړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه جیداد نه نیموم بلکې دو دي ستاسو زمکه کری عوام دن نیموي جیداد دي ستاسو وی او عاملان دي پدوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کیفیت باندې د دین زده کولو د پاره تبلیغ د پاره تللی دی یا مدرسو ته تللی دی ناغو سره محبت کول دا د انصار خو دی ښه ولا یجدون فی صدورهم نمومیدان سوار د مدینه فی صدورهم باخلو سینو کې یعنی فی قلوبهم حاجتا سخفغان ناغو سره حسد کې او نه خفغان کې مما دا غمان نه اوتو چې هغه ورکول کېږي مهاجرینو ته ځکه مهاجرین مخکې دي انصار رسو دي کنه مما نه مراد مال فی دی چې مال فی نه چې کوم مال مهاجرینو ته مخکې ورکول کېږي انصار ته رسو ورکول کېږي نو دوی اس افغان نه مومي ښا د انصار د مدینه یا مما اوتو نه مراد هغه مال دی نمخ کی تاثیر بالمال اوس چې د بل انفس نه ایثار بالمال او اوس چې د ایثار بالانفس لکه ایثار په دوه قسم یو قسم ایثار هغه دی چې ترجیح بل نور کې خپل په مال کې ځان رسو کې هغه خپل مال ورکی دویم قسم ایثار دی چې هغه ته ایثار انفسی ویل کی دا اعلی ایثار دی ښه اعلی ایثار په دغه ماته جنگ احد کې چې د صحابه کرامو ایثار انفسی کړي خو خصوصا ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه چې دینو په لاس سره چې تیر به منه کو چې کوم تیر به نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې لګید نه هغه په لاس منه کو بیا په لیچ منه کو چې کله لې چې شل شو نو بیا به سینه برا کول په سینې به منه کوخه دې ته ایثار انفسی ویل کېږي دا ډېر اعلی دی الله د صحابه کرام دغه خو ذکر کوي ويو سرون علی انفسهم ایثار انفسی ایثار انفسی یو اعلی درجه ده یو ادنا درجه ده اعلی درجه ده چې تاسو سره مال یي او تبل ور کې او تاسو سره مال پاتې نشي دا اعلی درجه ده بل ادنا درجه ده دا هغه درجه ده چې تاسو سره مال زیات وي او تنیم بل نور کې نیم ځان لواخلي دا بیا ادنا درجه ده بیا امام قرطبی رحم الله دی آیت کریمه په تفسیر کې دا ابو یزید بستامی چې دینو یو واقعا نقل کړی ده امام انیس څوک چې غالب شوی نه دی ما سوا د یو ځوان نه یو ځوان د باندې غالب شو موسم د حجو او یو بلخی ځوان راغلی و بیاغه معنی تاسو کې چې ابا یزید ما حد زهد عندكم تاسو زهد څه ته وایي اما ورته موږ زهد دي ته وایي چې ان وجدنا اكلنا وان فقدنا صبرنا چې موږ خوراک بیا موږ وخورو او کنه موږ صبر کوو دې ته موږ زهد وایي نا بلخیز باندې ته وی ها کذا کلاب بلخن تر قیامت پورې راتلونکي مسلمانان خدای نه پاره شرط ده چې دوی محبت کې انصار سره دوی محبت کې مهاجرین سره او اظهار د محبت بکی قولا یوازې ځل کې په پټ نه ساتي هغه مسلمانانو ته هم جاو چاو راضی من بعدهم پس د مهاجرینو نه د انصارونه معلومه ده شو چې نجات مونتون کې مسلمانان په درې قسم دي یو مهاجرین دویم انصار او دریم هغه سره محبت کوونکي من بعدهم چې راضی پس د مهاجرینو نه د انصارونه یقولون دوی ای زمونږ رب اغفر لنا بخنه او کومتا اول ځان د پاره دعا غواړي ها دې مقصد د پاره چې بیا جهان د پاره مغفرت غواړي چې دا مغفرت قبول شي اے زمونږ رب بخنو کوم تای ولې اخواننا الذين سبقونا بالایمان او هغه غرونو ته زمونږ هم بخنو کوم چې مخکې حاصل کړي دی هغه مونږ نه ایمان مراد دینه چې د مهاجرین دی وران سوار دي کوم او دلته کې د اخواننا اخوت نه مراد ایمانی اخوت ته خل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو تن وکتم چې هغه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارکي سي اعتراضونه کول نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې ته مهاجرینو کې هغه وینا زه خو مهاجر نیم ویتا انصارو کې هغه نه ځان انصارو کې هم نیم به بس یو درجه پاتې شو والذین جاءوا من بعدهم هغه درجه هغه چې انصارو سره مهاجرین سره محبت کوون کې وي اوس کته هغه سره محبت کوي نو تاسو مالفه کې حصہ ملاويږي او کته هغه سره محبت نه کوي نو تاسو وګوره مالفه کې حصہ نه ملاويږي او د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د امت هلاکت پدې کې ده چې رستنی با مخکنو تبدر دی وای پاو باندې بلانت لګي نه لعنت باندې لګي بلکې اظهار د محبت بکیا غو سره او اول په دعاګانې واړي او دې ته ویل کېږي ایصال ثواب صحابه کرامو د پاره موږ د دې قائل یو ښه اهل سنت والجماعت دې سال ثواب قائل دي معتزله انکار کوي او دا عیسی علی ثواب چې دینو په طریقه د دعاګانو دی چاو د دنیا نه رخصت شوی دي صحابه کرام که شهدا دی او که خپل په مرګ باندې وفات شوی دي ټول لپاره بدواګانې واړي الم تر الى الذين نافقوا دویم باب د تر اخر د سورته پوری آیت نمبر 11 نو اخلا آیت نمبر 17 پوری الله زجر بیانې د منافقینو او دیالس کباحتونه الله د منافقینو ذکر کړي بیا ور پسې آیت نمبر 20 پورې تذکرہ به د مؤمنانو او ته ترغیب د آخرت وی 21 کې بیا الله ترغیب ال قران ورکی په طریقه د مثال بیا اخر درو آیاتونو کې 22 23 24 کې الله بیانې مسله د توحید او اتل صفات حسنا به الله ذکر کړي اتلس الذين كفروا کسان چې کفر کړل دي من اهل کتاب د اهل کتابونه مراد دین بنو نذیر دي خان ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله محاصره وکړه په بنو نذیر باندې او 27 ورځې وروسته چې دا اور او وتل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایل چې لس ورځو کې دنه دنه خپل سامان تیار کړي او د مدینې نه ووځي خبردار تاسو کې مونږ یو تن مدینه کې ونو ګورخه عبد الله بن ابي ته پته ولګیدا بنو نذیر خواط لاړ هغه ته چې مونږ تاسو مدد کوو خه خپکیږي ما عبد الله بن ابي چې ما سره 2000 فوج دی او زبستا سو مدد کوم بنو نذیر چې تلونه انکار وکړو چې موږ مدینه نه نوځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیا محاصره وکړه اخر دا چې داغو مال اوس وځو په دغه وخت چې دی نو بیا عبد الله بن ابي قسمونه وکړو دا یاد راغی ولا نطيع فيكم احدنا ابدا درم قباحت او مون خبره نه منو استاد مبارک دې هیڅ چا ودن اس کلام احدن مراد رسول الله دی خان تاسو چې وباسي د دې مدینه د مونږ غره دا خبره زو نه منو وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ او که تاسو سره چرته جنگ وکړې شو نو ضرور موږ به تاسو مدد کوو عبد الله بن ابي وی چې ما سره 2000 فوج دی والله يشهد انهم لكاذبون الله گواه دی چې بشک دا منافقین دروغجن دي په دې وته کوم دروغجن دي چې دوی نه خرجن معكم او په دې مدد کوم دروغجن دي چې دوی نه انصرنکم ها که چرته بوزدلی پکې په دا بوزدلی ختم شي او بهادر شي میدان جهاد ته ودانګي او د کافرو ملګرتیاو کې دا منافقین الله وی خامخا دوب اړي شاګانی ثم لا ينصرون بیا به دوی مدد نکیخه بیا به دوی کفر خخ کار شي چې دا د کافرو ملګری الله یرا چولې دا د کافرانو بزرونو کې الله فرمایي لان تم خامخا تاسو اے مسلمانانو اشد رهبتن ډیر د یری والے فی صدورهم پسینو د دوکې من الله اذا الله د طرفنا دا ير الله د کافرانو د منافقینو بزرو کې زړونو کې ورزول دي دا ولې ځانه کې بینهم قوم لا يفقهون دا په سبب د دې چې بشک دا منافقان دا چې قوم دې چې نه پیږي یا لا يفقهون متعدد نه پیژني د الله عظمت تفسیر کبیر معنا کې لا يفقهون عظمت الله حتا يخشوا حق خشيته تر دې چې ویریږي د الله نه څنګه د الله دی یری حق دی خان علما لیکي دي آیت کریمه په تفسیر کې چې لا يفقهون اور پسې وی چې لا يعقلون ځکه یو کلام وی داغي په مفهوم باندې ځان په کول داغي په اشارات باندې ځان په کول هغه تفقه ویل کیږي او بیا دا د علم او د معرفت نه لوی درجه ده ځکه ابتدایي درجه چې هغه معرفت وي بیا ورپسې دویمه درجه چې ناغه د علم وي بیا درېمه درجه چې ناغه د فقاهت وي بیا او بعض علما دي کې چې ابتدایي درجه چې د ناغه ته لیکيږي علم چې وطن د علم په میدان کې قدم کی دي بیا علم حاصلې حاصلې انت معرفت حاصل شي بیا د معرفت نرسو درېمه درجه چې نه آیت بیا فقاهت ویل کېږي دا بیا اعلی درجه ده خان په دغه بنیاد حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقيه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد یو فقيه چې دینو په شیطان باندې زیات ګران دی د زر عابدانو زر عابدان گمراه کول شیطان ته آسان دي لیکن یو فقيه ورته گمراه کول ګران وي ښه زګه په لوی درجه کې دي او فقيه هغه عالم ته لیکيږي چې هغه مفسر او مې محدث او مې او مجتهد او مې ښه د تبع فقيه ویل کی دلته کې الله فرمایي ذالک بینهم قوم لا يفقهون د آیت کریمه کې خو یا تسلی د مؤمنان تام او یا چې دا نتیجه ده د رحبتن لانتم شد رحبتن اے مؤمنانو دا کافران منافقان تاسو نه یریږي تاسو مخامخ دونه چې راتلې ها جنگ دې اله شي چې دیوال نس شاتی ښه یا په کله کې چې کومه کله بندې او سر برکی او پتا منی گزار کې بیا سر کته کې دا بنو نذیر او دا منافقین ګورم په صفونو کې تاسو مخامخ نشی راته چې و جنگيږي دا خو بوزدل دي لا یقاتلونکم جنگ نشو کولای دو تاسو سره بنو نذیر سره د منافقینو نه جميعا په داسې حال کې چې یو ځای شي دا حال د مفعول نه دی یا حال د فاعل نه دی که حال د مفعول نشي چې کله تاسو یو ځای یې نو کافر تاسو سره جنگي دي نشي تاسو نه یریږي خان یا حال د فاعل نه دی لا یقاتلونکم دو تاسو سره جنگي دي نشي اگر چې یو ځای شي ټول الا فی قرى محس الا فی قرى محسنه مګر چې دوی په کل په کلو کې دا سه کلی چې هغه بند کړی شي وي خان او کلی کوم ځای کې په کلو کې وي چې دا علاقې نه بار نه خلاقه کې دن نه او می ورای جدورن یا رستو د دیوالونو نه دا ولې زکه باسهم بینهم شدید د دو په آپس کې اختلاف دی خان دو یو ځکه دی نشي جنگ د دو په درمیان کې سخت دی تحسبهم ګمان کوي تاسو به دوه باندې جميعا چې دو یو دي زمانه به ته ګمان کې پدوم چې دا کافر متحد دي وقلوبهم شد او حال دا چې دوزونه دی یو بل نه مخالف دي اتحاد خواږه ته لیکيږي چې زونه یو وي په زونو کې یو عقیده موجود وي لکه مسلمانانو په زونو کې یو عقیده چې الله یو دی د دوی په زونو کې چې د ګڼ خدایان پراته دي مثال د دوی په شان دا کسانو چې آ کسانو دې چې د دونه مخ کې تیر شي قریبا لګه زمانہ بعض علماء لیکي چې مراد د دین اهل بدر دي کوم مشرکین مکه راغلی په ډولګو او شکست بیا مونته واپس مردار لاړل خان دویم قول دا چې مراد د دینه چې د بنو قینقاع دي خان لکه هغه سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم واحده د صلح کړي و لیکن کله چې جنگ بدر شو نبی هغه مثال سنهدو ما تکړه بنو قینقان او جنگ بدر کې چې دینو دو مشرکان سره تعاون وکړو په دغه وخت کې الله یو آیات راولې ګوې ما تخافن من قوم خیانه فم بذلیهم لا سوام زمان نبی خیانت کړې دینو دالوز ورته ورسره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان د جهاد کو بنو قینقاع سره او تشکیل یو کوخه او رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه چې د امیر حمزه لا ورکړه رضی الله تعالی عنہ او مدینه منوره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلیفہ مقرر کړ نائب ابو لبابا رضی الله تعالی عنہ بذات خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو صحابه پوری لاړ نو بنو قینقاع ته پته ولګی دلته کې منافقین رااله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشاره او قسمونه کول چې رسول الله سره جنگ مکوای جنگ مکوای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منافقینو خبره دلته کې اون نه منله بیا په مخ لاړ اخیر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بنو قینقاع باندې پنځل لسره د محاصره وکړه محاصره تاسو اورئ محاصرین رو ستنګ رااله ابنو کینو کا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې رضا شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې دوه اولاد قتل کړي عبد الله بن ابي بیا مخ کې شو یا رسول الله معافي کوي معافي کوي اخر دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې دوی د مدینې نو باسه دا و چې څومره جیداد دا په حق کې سرکار ضبط شو مسلمانانو ته ملاو شوخه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حکم موافق خمس چې دین هغه بیت المال کې کې خو دې شو او باقی سلور خمس چې دین هغه په غنیمینو کې تقسیم شي الله دلته کې فرمایي کما سر الذين من قبلهم قريبا ذاقوا مثال د دې بنو نذیر پشان دا کسانو د چې دونه مخ کې تیر شوی دي بنو قینوقه او چې دینو سزا د کار خپل وسکله لوز ماتول او هغه هو هغه لپاره عذاب دردناک کما سلی شیطانین مخکې مثال د بنو نذیرو اوس دا مثال چې دی الله ذکر کوي د منافق چې منافقین وعده کړو بنو نذیر سره چې موږ بس تاسو ملګرتیا کو الله فرمایي د منافق مثال چې دی په وعده کې او پلوس کې داسې دی لکه شیطان مثال کما ځل شیطان په شان د شیطان کله چې هغه انسان ته کفر وکام هغه کافر شو وجست عمل کریم زبدا کوم زبدا کوم فلما کفر کله چې هغه کفر وکړ قال د شیطان ویني بریوم منکا زه خدای نه جدایم ولی جدای ان یا خاف الله زیریګم د الله نه دلته کې خوف نه مراد ایمانی خوف نه دی بلکې طبيعي خوف دی خان یا دوکه مراد ده نو شیطان هم خپل د لوز نورستو شو کنه نو دا منافقین هم خپل د لوز نورستو شي یا بنو قینقاع چې دا غوم د خپل لوز نورستو شنه او په دې دعوت کې اصل مقصد چې دی هغه ترغیب د دوه خبرو دی یو ترغیب د تقوا او دویم فکر د آخرت اے مومنانو یره کوي د الله نه ول تنظر او فکر دې کې هر نفس راتلون کی سار تا غد ویل کیخه د کی اشاره د خبره ته چې دنیا قلیل ده او دنیا تلون کی ده او قیامت چې دینو سار را روان دی بس لکه سوانه رز راتلون کې هم داسې قیامت هم راتلون کې ډیر نږدې دی ګوره ځکه هر راتلون کې شي چې ناغه نږدې کړي اول ول تنظر دې کې اشاره دې خبره ته چې د حق او د باطل په درمیان کې تمیز کیخه زکه د تنظر په سله کې اعلان دی راغلی بغیر د سلی نه راغلی دی مراد دې نه فکر کولی قتل مراد دی او ما قدمت یداه اولائک هم الفاسقون دا مومنان ته خطاب دی خو په نه سره مخکې چې خطابونو په امر سره وخان ماننا چې د کافرانو پشان کېږي مون چې د آخرت نه بیغمه دي د دنیا زندگی تیرې ولا تکونو مکه کې مؤمنانو کلذین پشان دا کسان نس الله چې هو الله یې کړې دي یا نسو عذاب الله الله عذاب یې کړی دی او نسیان باندې ترک دی ښا ځکه نسیان لازم دی او ترک ملزوم دی کنه ځکه تر سره چې دی نسیان لازم دی کنه فانساهم انفسهم الله ير کو خپل ځانونه هم ير کړخه دي تم جزاء من جنس العمل ویلې کیږي تفسیر ابن کثیر وای مانه دا چې څوک الله یې رینو دې ځان یې رینو نو څوک چې الله یادې نو دې ځان یادې ښه لکه الله بل ځای کې فرمایي فذكروني اذكركم ما یاد کې زب تاسو یاد کوم نسل الله دنیا کې الله ير کو په عبادت نفانسهم انفسهم دو ير کا خپل نفس په جهنم کې الته به ورسېدلې اوس اولائک هم الفاسقون نو داغه نتیجه سره وته نتیجه دا را وته چې دا فاسقان شي ځکه نسیان چې دا سبب د فسق دی الله فرمایي لا استوی ندی برابر اصحاب النار د ور والا واصحاب الجنه او د جنت والا اصحاب الجنه هم الفائزون جنت والا چې همیشه کامیاب دي همیشه کامیاب دي ځکه آیت دلالت کوي په دې خبره چې جنتی او جهنمی نه دی برابر فلو دخل صاحب الكبيره الجنتان که صاحب د کبیره جنت ته داخل شي لکان هما یستویان او هو غیر جائز دا مخدونه برابر شي او دا خبره ناجائز ده تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله دا استدلال کې او بیا فرمایي جوابونه دې معلوم معلوم دي خان ډیر جوابونه لیکلي دي آسان جواب هغه دا چې اصحاب النار اصحاب النار نه مراد همیشه اصحاب النار دي خان لا یستوی ندی برابر اصحاب النار همیشه ور والا چې کافران دي لہذا عارضی طور سره کوم مرتکب د کبیره جهنم تلاړ نو ده همیشه نه دی کنه ده وخت جهنم نه راوځي چې کله سزا پوره شوه په دې باندې ډېر احادیث دلالت کوي یا د چا په شفاعت باندې راووته لہذا مرتکب د کبیره چې دی نو هغه همیشه جهنمی نه دی هغه عارضی طور سره جهنم ته وځي او د جهنم نه بوزي لکه سوال لسمی سپاری لنبنه آیات پر ربما یود الذین کفر لو کانو مسلمین دا کافران به تمنا پاغه وخت کې چې کله مؤمنان نافرمان مؤمنان مرتکب د کبیره اصحاب الكبائر هغه د جهنم نه وځي نو په دغه وخت کې بیا کافران د اسلام تمنا وکړي او دیم دا امام شافعی رحم الله دی آیت کریمه نه استدلال کړی دی تفسیر مظهری کې دا استدلال د امام شافعی رحم الله ذکر کوي او بیا آخر کې فرمایي هو ليس بشيء دا هیڅ استدلال نه دی ښا فإن المراد عدم مساوات فی الاخره مساوات نه مراد چې په آخرت کې په دنیا کې نه دی او كتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين عام دي آیت کریمه کې درې توجیهات دي یو توجیه ده چې مراد د آیات نه عظمت د قران دی الله عظمت د قران ذکر کې چې دومره لوی کتاب دی امام رازی رحم الله فرمایي چې معنی د آیات دا ده کچرته دا عقل مونږ په دې غرونو کې خېوي او بیا مونږ دا قران په دې غرونو باندې نازل کړي نو دا غرونه چې دین دا په تابعداري سره ټوکلي ټوکلي شي وو تابعداري به د قران کړي وو لیکن اے انسانانو اگر الله تاسو کې کې خو او تاسو د هدایت د بر الله دومره لوی کتاب راولېګم لیکن تاسو په دې باندې عمل نه کوه یو توجیه ده په دې کې اصل مقصد عظمت د قران دی او دویمه توجیه ده چې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی په دې صورت کې مقصد دا آیت دی چې زمون احسان احسان د زمانه نبی پتا باندې چې دومره لوی کتاب مونږ په تار علی غلې دي کدا مونږ په جبل را لګلې ویل رايت او خاشم متصديا من خشيه الله دا به ټوکلي ټوکلي شي او دومره لوی کتاب دی غر نشي ټینګولې زمانه به ستا سینا دا ورته ټینګ ده ساجب ورته ټینګ ده نو بده کې احسان بیانې الله کریم خپل پیغمبر باندې او یا چې دینو دا دی اعتراض جواب دی هغه اعتراض سو چې کافرانو وی لولا نزل عليه القران جمله واحده چې دا قران په یو ځل ولې نه دی نازل شوی جواب دا راغی چې قران ثقيل دی او انسان برداشت کول نه شي کدا په یو ځل نازل شوی وینو تاسو به دا برداشت کړئ نو دیو جنا په 23 سال ژوند کې د رسالت لګ لګ نازل شوه کوم را لګلې وې دا قران را جبرن په غرباني من الجبال جبل من الجبال نو تا وکتنه خاشه ناجزي کوونکې متصدیان ټوکړي کېدونکې من خشیت الله دې یری د الله نه او دغه مثالونه دي چې موږ بیانول الناس لپاره د پوهې د خلکو د الله من تفکرون چې فکر واخلي والله الذي لا اله الا هو بي صفات الله ذکر کړي دي ته لګي صفات حسنه او اصل مقصد په کې سره اثبات د توحید دی خان والله الذي عظمت د قران نه رسو الله خپل عظمت بیانې الله غزاد ته چې نشته حقدار د بندګې ما سوا دا غن عالم الغیب عالم دې په هر پټ باندې بعض علماء لیکي چې غیب نه مراد معدوم دی خان هغه مخلوق چې لاغو ته وجود نه دی ملاو شوی په عالم دنیا کې اگر چې عالم ارواح کې هغه ته وجود ملاو یا هغه ته وجود ملاو په عالم ارواح کې هم په عالم دنیا کې هم خو لیکن اوس په عالم دنیا کې نشته دی په عالم برزخ کې دی نو دا د انسانانو د نظر نه پټ دي کنه وشهادتهم عالم دې په احکارا باندې موجود مراد دي او هغه دې رحم کون کې عام رحم کون کې او خاص رحم کون کې سیګه د مبالغې دي ان رحمان په دنیا کې او رحیم په آخرت کې والله الذي لا اله الا هو مخکنیات کې پنځه صفاتو دی آیت کې بیانې کې لس صفات الله هغه ذات دی چې نشته حقدار د بندګۍ ما سوا دا غنام الملک لوی بادشاہ دی ان قدوس ډیر پاک دی الملکو متصرف کون کې تصرف کون کې دي تدبیر کون کې دي په دنیا کې او په آخرت کې او قدوس دې په زمي د قاف سره دي په فتحې د قاف سره هم دي هغه بادشاہ ته لیکي چې د هر عیب نه پاک وي وهب بن منبه فرمایي چې القدوس مان الطاهر السلام محفوظ دي د هر نقصان نه د هر عیب نه د هر نقصان نه محفوظ دي المؤمن امن ورکون کې د ایماندار لره المهیمن حفاظت کون کې دی العزیزو عزت والا دی الجبار زرور دی المتکبر تکبر کون کې دی سبحان الله ما یشرکون پاک دی الله دا هغه معبودان نه چې دوی الله سره شریکان ګڼي بغیر د مثال نه او بغیر د نقشې نه بل صفت د البار او جدا جدا کون کې ده هر یوی د بل نه جدا کړي ده ښا په اعتبار د رنگ او په اعتبار د جوسي په اعتبار د اخلاقو او خط تفاوت سره الله انسانان پیدا کړی دي المصور شکل ورکون کې ده د هر انسان شکل چې د بل نه جدا دی پلار او زوی دي چهره دی او بل نه جدا جدا دي رونه دي چهره دی او بل نه جدا جدا دي مور او لور دی او بل نه جدا جدا دي چهره اصل مقصد پکې دا چې پہچان کیږي ښه کدا چهره یو شان د شینو بیا پہچان نه کیږي له الاسماء الحسنا خاص داغه نمونه دي خستا یسبح له ما فی السماوات والارض سورۃ شروع کړه په سبح باندې او ختمه په یسبحو تسبیح وی د الله هغه چې پاس مانو کې چې پزما کې کې دی واغې دی غالب دی حکمتونو والا امتیازات د صورت دی صورت کې الله کریم د بنو نذیر جلاوتی بر جلاوتنی بیان کړ ادا رنګ د منافقانو دوستانه الله ذکر کړ چې بنو نذیر سره داغو ملګرتیا و او دو مثالونه الله ذکر کړ د منافقینو اخر کې الله په مسلې د توحید باندې 20 صفات ذکر کړل واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين